د شریعت ږغ راډیو خپرونې له همدې شېبې پیل شوې. په نننۍ راډیوي مجله کې د خبرونو او سیاسي تبصرې ترڅنګ د منبر ږغ خپرونه هم وړاندې کیږي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. لومړی ستاسو پام د قرآن عظیم شان د څو مبارکو آیاتونو تلاوت له انس ابن مالک رضی الله عنه څخه روایت دی هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خیبر ته نږدې د سهار لمونځ په تیاره کې ادا کړ او بیا یې وفرمایل الله اکبر خیبر وران سو موږ چې کله د کوم قوم په سیمه کې ننوځو نو د ویرول سویو سهار ډیر بد وي رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیبر کلاګانې فتح کړې جنګېدونکي یهودان یې ووژل، ښځې او واړه ماشومان یې پرېښودل او غلامان یې کړل. په دې غزا کې مسلمانانو ډېر زیات غنیمتونه هم ترلاسه کړل. د دې حدیث روایت بخاري کړی دی. نن د جمعې مبارکه ورځ د 1440 هجري قمري کال د ربیع الاول د میاشتې 15 نیټه چې د 2013 میلادي کال د نومبر د میاشتې له 23 نیټې سره سمون خوري د نن ورځې خبرونې ته مزسم میلیاس هرکلی کوم په پا پیل کې ستاسو پام د خبرونو سر ټکو ته راګرځو د فاریاب ولایت المار او ګرزیوان کې څلور پوستې فتحه قومندان او دولس تنه اربکیان مړه او ژوبل، ګڼ مهمات یې ونیول شول. د ننګرهار ولایت په خوږیاڼیو کې ګډ دښمن په ملکي خلکو دروند وحشت ترسره کړی. د بادغیس ولایت په مرکز قلعینو اړوند دلامان په سیمه کې د جګړې په اړه وروستي جزییات درته لرو. د پکتیا ولایت په مرکز کې ګډ وحشي دښمن په شپنۍ چاپه کې مدرسه ورانه کړه. اوس هم بشپړ خبرونه د الخندق جهادي عملیاتو په لړ کې تېره شپه لس بجې د فاریاب ولایت المار ولسوالۍ اړوند بیشقره سیمه کې د دښمن په پوسته د مجاهدینو لخوا وسلوال برید ترسره شو چې تر دولسو بجو یې دوام درلود. د دغه بریمن برید په پایله کې د مزدور دښمن پوسته فتحه د حبیب الله په نوم د مزدور قومندان په ګډون اووه تنه شریر اربکیان وژل شوي چې جسدونه یې اوس هم د جګړې په ډګر کې پراته دي او یو شمېر نور مهمات او جنګي توکي د مجاهدینو لاس ته ورغلل. په ورته وخت کې د یادې ولسوالۍ نوالي سیمه کې د شریرو اربکیانو په پوسته بریدونه وشول چې په ترڅ کې یو تن مزدور اربکی مړ او یو بل ژوبل شو. همداراز د شپې دوولس بجې د ګرزیوان ولسوالۍ اړوند دونقله سیمه کې د مزدور دښمن په پوستو د زړورو مجاهدینو لخوا ځپونکي بریدونه پیل شول چې د شپې تر څلور بجو یې دوام درلود له سیمې د ترلاسه شوي راپورونو له مخې دغو بریدونو کې د دښمن درې پوستې او پراخه سیمه چې شاوخوا درې زره کورنۍ پکې استوګنه لري د شریر دښمن له وجود څخه پاکه شوه د نښتې پر مهال دوه نور مزدور پولیس او یو اربکی وژل شوي دوه نور ژوبل دي او پاتې ګوډاګیانې په تېښته بریالي شوي دي. په دې برسېره یو ټانګ، یو میل پیکا، یو بم اپ ګن، یو کلاشینکوف او یو شمېر نورې وسلې او مهمات د مجاهدینو لاس ته ورغلي دي. د ننګرهار ولایت خوږیاڼیو ولسوالۍ اړوند کیچړي سیمه کې د امریکايي اشغالګرو او داخلي ګوډاګیانو د مزدوري ادارې په هغه شاوخوا اویا موټریز کاروان چې له هرات څخه د بادغیس ولایت مرکز قلعینو ته د اکمالاتي توکو د نقلولو په موخه را روان وو د قلعینو اړوند دلامان سیمه کې د اسلامي امارت د زړورو مجاهدینو لخوا ځپونکی کمین برید ترسره شو یاد برید چې وار له مخه پلان شوی وو ښه په بریالیتوب یې د مخستن تر نهو بجو د مجاهدینو په ګټه دوام وکړ. له سیمې د ترلاسه شوي معلومات له مخې دغه برید کې د نصیرالدین په نوم د مزدور دښمن د کنډک قومندان او دېرش تنه مزدور عسکر ځای پر ځای وژل شوي تر څلوېښت نور ګوډاګیان ژوبل او یو تن یې ژوندی نیول شوی دی. په دې سربېره د مزدور دښمن درې غټ موټرونه، درې ټانګونه او یو رینجر موټر د راکټ لنچرو او ځمکنیو ماینونو په مټ له منځه وړل شوي او یو هیلیکس موټر، یو کارمولی، دوه سوه او څلوېښت د هوان مرمۍ او یو شمېر جنګي توکي او مهمات د مجاهدینو لاس ته ورغلي دي. د برید په مهال لله الحمد مجاهدینو ته د یادونې وړ زیان نه دی رسېدلی. د یاد ولایت د جوند ولسوالۍ مرکز د بازار په سیمه کې پرون غرمه د مزدوري اردو د عسکرو او د مزدورو پولیسو ترمنځ د لفظي شخړې وروسته اخو ډب رامنځته شو چې په کنداغونو، ډبرو او لرګیو سره ووهل. په پیښه کې یو تن مرګونی ژوبل شوی. وروسته د مزدوري اردو قومندان خپل عسکر هوایي اډې ته او د پولیسو قومندان خپل پولیس امنیه قومندانۍ ته سره راټول کړي دي. تېره شپه امریکایي اشغالګرو د خپلو کورنیو مزدورانو په ملتیا د پکتیا ولایت مرکز اړوند وچغړک سیمه کې د سراج العلوم په دیني مدرسه چې لسګونه طالب العلمانو او حافظانو درسونه پکې ویل چاپه وهلې ګډ وحشي دښمن دغه مدرسه لومړی په بمونو الوزولې بیا یې اور وراچولی دی دروازې او کړکۍ هم ورته ماتې کړي تعمیر یې ورته تخریب کړی او د مدرسې یو موټر یې هم سوځولی دی. د بلخ ولایت چمتال ولسوالۍ اړوند اسیا خان سیمه کې د مزدوري اردو او شریر اربکیانو په دوو پوستو د اسلامي امارت مجاهدینو لخوا د سپکو او درنو وسلو په مټ برید ترسره شو. د اربکیانو او مزدور عسکرو په جلا جلا پوستو برید ترسره شوی، دغو بریدونو کې دوه ګوډاګیان قتل او د قومندان نسیم په ګډون درې تنه نور مرګوني ژوبل شول. د میدان وردګ ولایت چک ولسوالۍ اړوند عربانو ته څېرمه د شالي په کلي کې اشغالګرو او مزدورانو د ولسي خلکو په کورونو وحشیانه چاپه ووهله. دوی د خپل ځیناوري خصلت له مخې کلیوال ځورولي، وېرولي او کورونه یې د دروازو تر ماتولو وروسته د تلاشي په پلمه ورته لوټ کړي دي، همداراز یې یو پلډر موټر هم ورته سوځولی. بلخوا همدغه مهال د کمنډویانو په نوم اجرتي قاتلانو هم د سیمې په بابا کلا، غني خېلو او جواري کلیو باندې چاپه وهلې چې پکې ولسي وګړو او ملکیتونو ته زیانونه اړول شوي دي. د غزني ولایت مرکز اړوند سپنده سیمه کې مجاهدینو د مزدوري اردو په پوسته برید ترسره کړ. د لومړنیو معلومات له مخې دغه برید کې د دښمن څلور ګوډاګیان د لیزري وسلو په مټ وویشتل شول. د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ اړوند د لوی مانده په سیمه کې پرون مازیګر څلور بجې د مزدورې اردو پر پوسته د درسکو په مټ برید ترسره شو چې په پایله کې دوه تنه اجیر عسکر ځای پر ځای ووژل شول. همداراز پرون ماسپرین درې بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د هزارګانو د پارچاوې په سیمه کې د مزدور عسکرو پر پوسته د درسکو په مټ بریدونه وشول چې پکې دوه تنه مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. د کندوز ولایت مرکز اړوند چرخاب سیمه کې د مجاهدینو لخوا په شریر اربکیانو برید وشو. د راپورونو له مخې دغه ناڅاپي برید کې د عبدالله سبز په نوم د مزدور اربکیانو قومندان ځای پر ځای ووژل شو. وروستی خبر دا چې د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ اړوند د کنسک په سیمه کې پرون ماسپرین یوه بجه په مزدور عسکرو په داسې مهال د خښ کړای شوي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه چې دوی د شنډولو هڅه وکړه.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 درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته تیره ورځ د کابل په اورانوس هوټل کې د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم په مناسبت جوړه شوې غونډه کې چاودنه تر سره شوه چې دغه پیښه د ټولو جهتونو له لوري په کلکو ټکو وغندل شوه یاده چاودنه د تېر اوولس کلنو تاریخي وحشتونو څخه یو بې ساری وحشت ځکه وبلل شو چې د پلازمېنې کابل په زړه کې په یو دیني مجلس چې ګډونوال یې هم ټول دیني عالمان او دین دوست خلک وو ترسره شوه. له همدې امله دغه پېښه د رسنیو د سر ټکی وګرځېدله. د یادې موضوع په ارتباط انلاین او چاپي رسنیو تازه مطالب خپاره کړي چې غورچڼ یې تاسو درنو اورېدونکو ته در اوروو. د افغانستان د اسلامي امارت رسمي وېبپاڼې الاماره د کابل د خونړي برید او وحشیانه حملې په اړه یوه تازه مقاله خپره کړې چې عنوان یې دی، دښمن دې د افغان ولس تر منځ د دښمنۍ اور نه بلوي. د مقالې لیکوال د کابل د پېښې جزیاتو او په حمله کې اوښتو تلفاتو ته اشاره کړې او جریان یې داسې کښلی، وړمه ورځ کابل کې د میلاد النبي صلی الله علیه وسلم د لمانځنې پر غونډه حمله وشوه، پنځه شپېته تنه دیني عالمان، طالبان او عام هېوادوال شهیدان او تر سلو ډېر پکښې ټپیان شول. اسلامي امارت له برید څخه سمدستي وروسته دا حمله په سختو ټکو وغندله او د دې برید طرحه کوونکي او عملي کوونکي جنایتکاران وبلل. پوښتنه دا ده چې پر دې غونډه د برید تر شا څوک دي؟ ولې یې همدا غیر سیاسي ناسته په نښه کړه؟ کابل رژیم چې د کشفي ارګانونو د پیاوړتیا نارې وهي، د دې حملې عاملین یې ولې کشف نه کړل او یا حد اقل د برید مخه یې ولې ونه نیوله؟ یرغلګر او کابل رژیم چې د مجاهدینو تر پرله پسې بریدونو لاندې دي، ډېرې سیمې یې له لاسه وتلې او ورځ په ورځ یې د واک ساحه نوره هم ورتنګېږي. د خپلې ماتې د پټولو او خپلو ټوپکیانو ته د مورال ورکولو په موخه یې د افغان ولس تر منځ مذهبي، قومي او سمتي اختلافونو او پارونو ته ملا تړلې ده. دښمن همدا حربه په عراق او سوریه کې هم وکاروله. د سني او شیعه، عرب او کرد تر منځ یې د نفاق اورونه بل کړل او د بل ساتلو لپاره یې په دوامداره توګه تېل پرې پاشلي چې تر ننه پکې د فرقهيي او نژادي تشدد اور غړانده دی. ګډ دښمن په پټه او ښکاره د افغان واحد ملت تر منځ د نفاق کرښې راکښلي او متأسفانه لا یې هم له بېلا بېلو لارو او مختلفو مهرو او ډلو په توسط همدا حربه روانه ساتلې ده. اسلامي امارت د هېواد په ډېرو سیمو کې د دښمن د همدا ډول دسیسو مخه نیولې او د مېشتو قومونو او فرقو تر منځ شته اختلافات یې حل کړي دي. مقاله وړاندې لیکي، اسلامي امارت ژمن دی چې د دښمن ټولې حربې به خنثی کوي، لکه په نظامي او سیاسي ډګرونو کې چې دښمن پر ګونډو کړی، دې ته به یې هم پرېنږدي چې د افغان ولس ترمنځ قومي، لساني، مذهبي او سمتي اختلافات او تشدد رامنځته کړي. اشغالګر او کابل اداره چې ځان ته د یو منتخب حکومت نسبت هم کوي، د افغان مسلمان ولس ترمنځ له کرکې او دښمنۍ خپرولو باید لاس واخلي. په تېره یوه نیمه لسیزه کې چې ګډ دښمن په افغانستان کې د افغان ولس تر منځ د جلاوالي او دښمنۍ څومره هڅې کړي، مطلوبه پایله یې نه ده تر لاسه کړې. نو که نور هم د همدې شوم هدف لپاره ډېر کوښښونه وکړي، له شرمندګۍ او ناکامۍ پرته به بل څه تر ګوتو نه کړي. اشغالګر دښمن او اجیر رژیم یې که د میلاد النبي صلی الله علیه وسلم د لمانځنې پر غونډه په برید کې سلګونه کورنۍ د ویر پر ټغر کښېنولې خو په دې کرغېړن عمل سره نه خپل شکست پټولای شي نه د مجاهدینو او ولس ترمنځ بېلوالی ایجادولای شي اسلامي امارت به د تېر په څېر له ګډ دښمن څخه د دې ظلم او قتل عام غچ هم اخلي نن ټکی اسیا انلاین ویبپاڼې په دې اړه په یوه تازه خپره کړې مقاله کې ویلي چې په تېر اوولس کلن دور کې ډېرې داسې پېښې شته چې عاملین یې نامعلوم خو تاریخي بوږنوونکې پېښې بلل شوې دي. مقاله کې وړاندې راغلي، د لوېدیځ د یرغل سره سم په افغانستان کې سي آی اې او نورو لوېدیځو استخباراتي کړیو زرګونه جاسوسان وروزل او هغوی یې داسې تربیه کړل چې باید په هر وخت او هر ځای کښې د دوی پلانونه تطبیق کړي په عامه ځایونو کښې مجهول بریدونه، ودونه بمبارول، پر لویو لویو کلو چاپې وهل او لسګونه اوسېدونکې په شهادت رسول، د بې ګناه خلګو پر کورونو درانه بمونه غورځول، مېلې او د خوشالیو غونډې په توغندیو ویشتل او داسې نور. دغه ټولې ناوړې کړنې د هغو جاسوسانو په مرسته تر سره کېږي چې د پنځو ډالرو لپاره د خپل ورور سر هم د تن څخه جلا کولای شي. د مقالې لیکوال هغه څو پېښې ښودلې چې ملکي خلکو ته په کې درنه مرګ ژوبله اوښتې خو عاملین یې یا بهرنیان یا نامعلوم وي. لیکوال زیاتوي چې د بېلګې په توګه د هلمند ولایت په موسی کلا ولسوالۍ کې د خلکو د ګڼې ګوڼې څخه پر ډکه مېله باندې د شوراب هوایي اډې څخه توغندهییز برید چې له امله یې د دوه سوه تنو په شاوخوا کې عام وګړي په شهادت ورسېدل په کندهار ښار کې پر هغه ګڼه ګوڼه برید چې له امله یې مشهور قومندان عبدالحکیم جان او لسګونه نور کسان ووژل شول. همداراز په کندهار ښار کې دوهم برید د روژې په مبارکه میاشت کښې د روژه مات پر مهال چې له امله یې شاوخوا دوه سوه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته او داسې نورې ډېرې پېښې چې د هېواد په ګوټ ګوټ کښې رامنځته شوې دي تازه بېلګه یې د کابل برید دی چې له امله یې پنځه شپېته تنه عالمان او طالبان په شهادت ورسېدل او لسګونه نور ټپیان سول. د مقالې لیکوال په افغانستان کې د بهرنیانو له لوري د اجرتي قاتلانو جوړو شویو ډلو ته اشاره کړې او وایې چې غربیانو په افغانستان کښې د خپلو ناوړه اهدافو د ترلاسه کولو لپاره بې شمېره ډلې ټپلې جوړې کړې لکه د اېن ډي اېس یا ملي امنیت اداره، د اربکیانو تر نامه لاندې ملېشې، سنګوریان جوړول او په اخر کې یوه ځانګړې او ډېره روزل شوې ډله سپېشل فورس رامنځته کول، تر څو د دوی د اهدافو د تر لاسه کولو په مقابل کې د هېچا د ژوند پروا ونه کړي او خپل ولس د حیوانانو په څېر ذبح کړي، لکه اوس چې یې تاسو په شپنیو عملیاتو کې ناوړه اعمال په خپلو سترګو وینئ. اعظم وېبپاڼې هم خپله سرمقاله د کابل د وحشیانه برید په اړه ځانګړې کړې، د یاد برید او دې ته ورته بریدونو اړوند وضاحت یې کړی. د سرمقالې عنوان دی، مرموز بریدونه او د ملت مسؤلیت. د کابل خونړۍ حمله چې یو زړه بوږنوونکې فاجعه او ستر وحشت و، تر دې مهاله یې لا چا مسؤلیت نه دی اخیستی. طالبانو نه یوازې لاس لرل پکښې رد کړل، بلکې دا وحشیانه برید یې په کلکو ټکو وغنده او د اسلام د دښمنانو کار یې وباله. تر دې پخوا هم په هېواد کې د امریکايي اشغالګرو د اجرتي وژونکي سازمان بلېک واټر له لوري د ګڼې ګوڼې په عامه ځایونو او مذهبي غونډو بریدونه شوي چې د ډېرو پړه یې د دوی له خوا جوړې شوې داعش وسله والې ډلې په غاړه اخیستې. مقاله لیکي، داعش ډله چې له دوه زره څوارلسم میلادي کال راهیسې د ختیځ افغانستان په ځینو سیمو کې فعالیت لري، مقاله وړاندې لیکي، اوسمهال چې افغان جګړه له یو نازک پړاو څخه تېرېږي، د اشغالګرو عسکرو د وتلو په اړه د طالبانو او امریکايي استازو ترمنځ خبرې روانې دي او په نظامي ډګر کې طالبان تر پخوا ډېر پیاوړي شوي دي او د هېواد په نږدې اویا سلنه خاوره واکمن دي. یرغلګر د داسې مرموزو بریدونو په کولو سره پلان لري چې په نظامي او سیاسي ډګر کې د خپلې ماتې غچ له افغانانو واخلي او د دوی تر وتلو وروسته الله دې نه کړي افغانان په مذهبي او قومي جګړو کې ښکیل شي او په لسګونو کلونه نور هم زموږ هیوادوال د جنګ په اور کې وسوځي افغان ولس او په ځانګړې توګه دیني عالمان، دانشوران او په دین او هېواد مئین سیاسیون مسؤلیت لري چې مذهبي، قومي، ژبني او سمتي اختلافات یوې خوا ته کړي او د ملي وحدت لپاره کار وکړي چې د اشغالګرو تر وتلو وروسته د نویمې لسیزې ترخې تجربې تکرار نه شي. درنو او قدرمنو اورېدونکو! د یو شمېر انلاین رسنیو د مطالبو غورچاڼ مو واورېد چې په کابل کې د وروستي وحشیانه برید په اړه یې تازه مقالې خپرې کړې وې. قدرمنو اورېدونکو! افغانستان د مطبوعاتو په هېنداره کې خپرونه همدومره وه، تر بلې خپرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې راځو، تاسو په لوی او مهربانه خدای سپارو، ښاد او بریالي اوسئ! ته مې په زړونو کې چاړې ماته هغه اقرار مې د بدلېږي کله هغه تسبیح لرم او هغه شو لرم چې دې ور مې کړم پرې مات لا دومره زور لرم قال الله تبارک وتعالی والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين صدق الله مولانا العظيم قدرمنو لومړی ټکی دا دی چې نیت ته به قدرمنو مجاهدینو متوجه یاست زه به داسې په ساده الفاظو کې په مختصر طریقه باندې خلاصه درته وایم د جهاد نیت څو قسم راځي تر ټولو افضل نیت چې د رجالو نیت بل کېږي هغه دا دی چې څوک در څخه پوښتنه کوي مجاهد ولې جهاد کوي الله جل جلاله راضي کوم نور جنت او دوزخ خو دا خبرې نه یوازې د رب العالمین رضا زما د رب فرموده ده وجاهدوا فی سبیل الله باموالکم وانفسکم نو زه به مریی یم خپل د بازار په رضا به پر غاړه باندې وړم دا کار به کوم د الله رضا دا چې دی تر ټولو افضل نیت دی په جهاد کې دوهمه درجه د نیت دا ده چې د مجاهد سره دا نیت چې ولې جهاد کوي لتكون کلمة الله هي العليا په دې خاطر جهاد کوم چې د خدای د دین کلمه لوړه شي اسلامي شاعر را ژوندي شي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم شریعت پر مخ د مځکې باندې نافذ شي او دریم نیت دا دی چې ځکه جهاد کوم چې الله رب العالمین جنت راکړي د دوزخ مې وساتي ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون په دې خاطر باندې جنگيږم چې الله پاک ماته جنت راکړي د دوزخ مې وساتي په دغه نیتو کې چې د مجاهد سره هر نیت دغه صحیح نیت دی او افضل نیت مې درته وشو دی خو مهمه دا د قدرمنو مجاهدینو یو نیت دی یو د نیت مذاکره ده تاسې چې په سنګر کې یاست په میاشتو میاشتو په دې یخو په دې ګرمیو کې په دې ستړیاو کې په دې مسافرۍ کې د نیت مذاکرات چې کوي بیا دا حالت نه در باندې بوجیږي ولې په دې خارو کې ګرځي الله راضي کوم بیا به پر دغه ژوند باندې ډېر خوند حاصله نو قدرمنو مجاهدینو د نیت مذاکره به در سره او دوام شي چې په جهاد کې مقصود دی هغه اخلاص دی اخلاص د نیت څخه لږ فرق لري نیت خو دې ته ویل کېږي چې سړی د یو کار قصد او اراده وکړي چې دا پلانکی کار کوم او اخلاص بیا دې ته ویل کېږي چې یو کار دې مشخص کړي بل شی په ګډ نه کړي دې ته اخلاص ویل کېږي د پیغمبر علی السلام سره یو عربي پوښتنه کوي چې رجل یقاتل للمغنم ورجل یقاتل ليرى مكانه ورجل يقاتل للحمية فأيهم في سبيل الله پیغمبر علیه السلام ورته وایي من قاتل لتكون کلمت الله هي العليا فهو في سبيل الله نو قدرمنو مجاهدینو د جهاد سره به د کومندانی نیت نه ګډ د غنیمت نیت به نه په ګډ د قوم نیت به نه په ګډ یوازې دغه درې نتو کې هر نیت چې تاسو ته خوند درکې یا افضل مې درښودلې دی دا به کوي نو اخلاص په جهاد کې نور یالای کی مه په ګډوی که د مجاهد سه اخلاص نشتی سو بیا په هغه صورت کی قدرمنو د خدای پاک نصرت نه در سره ملګری کیږي امام غزالی رحمه الله په احیاء العلوم کې د اخلاص مربوطی واقعیا راوړي دی وای یو ځای خلک د درخت عبادت کوي نو په دغه وخت کې یو شیخ بزرګ دی د دې اراده سو چې دا درخت ته وکړم دا خلک مشرکان دي تبر راوختی روان سو پر لارې باندې شیطان په مخ ورلې چیرې زه شیخ صاحب زما دا درخت ته د مابین کاږم خلک عبادت کوي هغه ورته وایي ته درخت څه کوي خپل بزرګي دي کوه هلته خلوت کې کښېنه تخ نبي نه خدای د دې کار دپاره نه استولی دی ویا سره جنگ یسو شیطان راوزار کی شیطان ورته وایي چې ته وده خبره ودرته وکم ته مایله بیا ورته ویل چې ته مسکین سړی یا یالدار سړی دغه یو کار به زه در سره وکم چې هر سهار را کښېنستې ستا در بالښت لاندې به دوه دوه درهمه خپل د عیال نه پکه به هم شته خو نبی نه چې د جده پاره مبوسه د شیخ صاحب په زړه کې لږ خبره د سره وی منل چې وی منل اول شپه چې به دوسو در سر لاندې دوه دوه درهمه دا بل شپه داس درېم شپه شي نسته بیا را روان سو زه مدرخ ته کاږم په دریم نوبت کې بیا شیطان په مخ واچیری دی شیخ صاحب زه مدرخ ته کاږم خلک د غیر الله عبادت کوي تاسو وګورئ اول د وار خو د الله د پاره را روان اوس خو دوه درهمه د مابین تللی و هغه درواغ وایي نه سکشلای درخته پیر صاحب یو د مځکې وویشتي راغزاره کې ورکړي بیا د درخت نوم واخلي حلالوم دي په دې ځای کې ناکام شو اخلاص یې ختم شو د خدای د پاره حرکت نه و نو که زموږ حرکتونه د خدای د پاره نه و اخلاص نه و نور شام په ګډو په جهاد باندې مو په هغه ځای کې بیا زموږ د جهاد ثمره نسی اصلي ده نصرت د خدای جل جلاله نه را سره مې کیږي درېمه خبره چې مهمه ده قدرمنو هغه اطاعت دی په جهاد کې اطاعت تاسو ګورئ که ستاسو پوښتنه کیږي چې ته دا کور او ځای وطن هجرت دا ټول پر ځان لري صدر پیښه ده ولی جواب دا ورکړي چې الله جل جلاله را باندې پرس کړی دی وجاهدوا فی سبیل الله الله پاک فریضه ده دغه اطاعت چې علما درته وایي پر ځینې مجاهدینو بوج هم سي چې هر وخت اطاعت اطاعت دی دا څونه اطاعت دی چې تاسې وایاست دا د ونه مهم دی قدرمنو مجاهدینو دا د کدوري فیصله نه ده دا د رجی محتار خبره نه ده دا هم د رب جل جلاله د کتاب خبره ده اطیع الله و اطیع الرسول و اولي الامر منکم نو چې جهاد فرض دی خو اطاعت هم سره فرض دی که یو سړی وایي زه جهاد کوم الله راضي کوم خو د امیر خبره نه منم درواغ وایي الله نشي راضي کولای الله د جهاد سره اطاعت ویلي دي نو د خپل مشرانو لکه څنګه چې شيوخ مبارکانو درته ویل پر هغه ترتیب پر هغه اصول به د خپل عمره او اطاعت کوي چې در څو په ناروا پر نه اسمر کړي په اطاعت به نه او موږ د دې لپاره د جهاد هم نه کوو چې حالت اوس موږ کومنداني رغو الته موږ خپل عزت پلټو د خدای د دین خدمت دی د قرباني سلسله ده که موږ ته امیر ارسه وای هغه پر ځان باندې وړو خدای خدای د دین لپاره وړو تر هغه وخت پرې چې په ناروا باندې مامر نه کی او یو صبر پر بلایا او پر شدایدو باندې دی په درو سره قسمو صبرو سره موږ امر یو یا ایه الذین آمنوا اصبروا مؤمنانو صبر وکړي مجاهدینو صبر وکړي پر شي باندې پر مسکینی باندې صبر وکړه د انډیوال پر کمزور اخلاق باندې صبر وکړه پر زخم باندې صبر وکړه پر یخ باندې صبر وکړه پر ګرمي باندې صبر وکړه وصابرو صابرو مفعله ده د غلبې معنا پکې قدرمنو مجاهدینو پر دشمن باندې غلبه وکړي په صبر کې دی په یخ او په ګرمي کې در سره جنګیږي د ورځې او د شپې در سره جنګیږي د هغه بلې دنیا سره راغلي دي نو ما او تا خو باید لس وارې دا تکلیف تکالیف د ځان ورکړو نو ستړي کېږي به نه قدرمنو مجاهدینو دا د قربانۍ دین دی د قربانۍ لاره ده چې هر څه را پیښیږي هغه به پر غاړه باندې وړو ستړي کېږو به نه یو مثال یو مولوي صاحب وایه په ډېرو مجالس کې زه وایم د دې لپاره چې د تکالیفو وړل د دې نتیجه بیا په دې مثال کې ښه واضح ده. ام ولي صاحب ویل چې یو پېغله را روانه د منګی یې پر سر باندې نیولې دي دا منګی وړي یو چا منګي ته ویل چې منګی یې ډېرې منظرې دې وکړې کله پر سر پروت یې کله پر زګر باندې پروت یې بیا منګي ورته ویل چې وده د دا سړي جواب وکړو بیا ورته ویل زاول د واره خټه وم خلک را پکښې وخته وختله بیا سره کش کړم منګی راسه جوړ کی بیا لمر ته یې شوم په لمر یې وسوځلم بیا په ور وسوځلم بیا په بازار کې پروتم هر چا به ټکولم اوس مې دا مقام پیدا کړی دی نو چې منګیان د ځانه جوړ نکو ستړیاوې او تکالیف یې ونسو قدرمنو دا د الله جل جلاله جنت دا رضا د محمد علی السلام ملګری دا په اساني باندې نه پیدا کیږي نو صبر وکړو استقامت زموږ د مجاهدینو یو غټ مشکل چې موږ وینو هغه بیا صبري او بیا استقامتیت دغه د استقامت سلسله مهمه ده دا بوش چې اول د واره واکمن سو بیا وویل ول موږ صبر لرو موږ استقامت لرو موږ به نه ناکامه کیږو د دې په مقابل کې زموږ د امیر المؤمنین مرحوم خبره دا وه الله جل جلاله یې جنت ورکړي ول امریکا نوم دې د لیست په سر کې نوشته دی د لیست پای ته به راځي هغه ورته وایي ته اوس نو دغه غټه خبره چې کوې اټم لرې یو بل داسې مواد کیمیایي مواد یو شی لرې ده ورته ویل زموږ دا دا خبرې نه دي هغه کمې خبرې دي هغه د خدای دین دی اخلاص دی صبر دی استقامت دی دی درواغ وایي چې زه صبر استقامت لرم صبر استقامت باید زموږ ستاسو صفات چې دوی نه ستړي کېږي نه خوږېږي موږ ولې خوږېږو فإن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون که تاسو ته مشکل رسیږي که تاسو ته تکلیف رسیږي قدرمنو داغه تکالیف وو داغه مشکلات هغه کافرانو ته هم رسیږي خو تاسو د هغه شی امید لرئ چې د هغه شی امید د کافرانو سره نشته چې هغه د الله رضا د الله راضي کول دي نو قدرمنو مجاهدینو صبر او استقامت دا به هم په ځان کې راولو او بل شی چې مهم دی هغه دا دی د څو شانو څخه ځان ساتو یو شی په هغو کې چې تاسو ته شیخان مبارکان وایي هغه تحرز عن الخیانه د خیانت څخه ځان ساتل خیانت یو دا دی چې سړی په غنیمت کې خیانت وکړي بل دا دی چې په بیت المال کې خیانت وکړي بل دا دی چې د مسلمانانو چې کم حقوق ستا پر ذمہ دي هغه حقوق نه ادا کړي دا خیانت دی دلته دا مسؤلین ملګری دا الله جل جلاله په غټ امتحان کې دي الحمدلله د امارت مشرتابه الله جل جلاله دا چې حسن نیت ور کړی دي چې کله یو سړی مسؤل وټاکي والی وټاکي ولسوال وټاکي بیا نو پیسې ورکړي چې دا غسل لکه چې دا 50 لکه چې دا شل لکه دي نو خو در باندې اعتماد دي